لس رکوګانی په مدنی صورتونو کې په مدنی صورتونو کې دې صورت بزام د کې شرعي احکام بیان کې د هغه خصوصي اهمیت ورکړي شوی دی په ټول مدنی صورتونو کې خاص طور باندې jihad کی سبیل الله موجود دی دا په کې رنمایا ده دا صورت کې موږ د بدر لفظ راځي شوی دی په تاریخ اسلام کې کوم غزوات شوي دا بنیاد او ابتدا ده دې ټولو کې دې خبره کوي چې دې صورت کې ابتدا د مال غنیمت حکم په بیان شوی دی ځکه چې دې تقسیم واره چې مسلمانانو کې له اختلاف دا نه پس د صحیح مؤمنانو کې دې اتفاق په بیان شوی یعنی د الله خشیت تلاوت قرآن ایمان زیاته رحمان باندې توکل نور حفاظت د الله د بندګانو سره احسان مخکې آیاتونه د غزوه بدر تفصیل کې بیانې چې انکار یو قابل ذکر خصوصیت دا ده چې په دې کې الله تعالی مؤمنانو له شپږ ځله په یالو الذی آیا ای الذین آمنو محبت آمیز الفاظ سره الله خطاب کړی دی دا چې اصول ګوري چې په هغه باندې عمل کوي نو میدان جهاد کې کامیابی هر ځای به کامیابی جانټي لګوي دنیا کتاب په 15 نمبر آیت کې دی الله فرمایي ایمان والو کله چې تاسو میدان جنگ کې کافرانو سره ټکراو کوي نو هغه نه شا مخ مارو ان لکل نمبر آیت کې دې بیان دی یا ایه الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبره رسول بیان ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومتحيزا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير دې دې ورته دا بیان دې کتاب کې الله تعالی بیانې او په شرم نمبر آیت کې بیانې ورته دې کتاب په امنو سر الله تعالی بیانې لیکن په شرم آیت کې الله تعالی مسلمانانو ته کتاب کې ورته فرمایي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چا چې ایمان راوړل اطیعوا الله ورسوله جن رسول الله دې اطاعت د الله او رسول کوي ولا تولوا عنه مقما روي داغنا وانتم تسمعون حال دا دې تاسو اوري او ته جن رسول بیان دې کتاب ورته په مرتبه بیانې ورته فرمای ولو علم الله فيهم خيرا کچری الله تعالی ظاهر کړو په دې کې خیر نو لا اسمعهم دین او دې دې کړو ولو اسمعهم کچری دې او دې دې کړو لا تولوا وقام قاتیل اعراض کو لا تولوا وهم معرضون تاسو نه راځو دې نه راځو ایمان دا ورته دې ټول بیان کړو او څو ورته څلورم خطاب دې او ورته ویشتم نمبر آیات کې کوي یا ایها الذین آمنوا اے کسان چې ایمان راوړې لا تقولوا الله والرسول اتو قیامت مکوي الله او رسول ترا وتقولوا اماناتکم ای ولا تقولو اماناتکم او خیانت مکوی په امانتونو کې چې کوم کوم یم تاسو دي وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ وانتم تعلمون حال دا چې پوهیږئ کوم کتاب آیت نمبر 29 ورکړي یا ایها الذین آمنوا یرتقان چا ایمان راوړي شپږم خطاب یې ورته په کومه آیت کې کړی په څیالیس شپږ څلوېښتم نمبر کې دا په لسمه سپاره کې راځي واطیعوا الله ورسوله اطاعت کوي تاسو د الله او رسول دا او شروع کی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه کله چې تاسو ملاقات کوي یو ډلې سره اوس ورپسې دا شپږ خطابات دا ورته ډېر زیات عجیب دي اته ورته کوي چې کله په دې شپږ اصول باندې تاسو عمل وي نو څنګه چې تاسو کافر ته مخامخ کیږئ کافر به تاسو مقابله نشي هر ځای کې به کافر تاسو نه تختی ارجه ارباج من نقل جمل او نقل کدن دا غنیمت تیولی دی صورت دی اندنی صورت کدا کی او سوال لازی جواب شوئے چمال غنیمت بارکی شو لکم کی تارکی تو شورو کی نور تفصیل اندے دمال غنیمت انزم ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاوی دعوت صحابتارو تا یتیمانان و مسلمان او مسافر لبور کی دیشی او بل ورته دا کوي چې وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا حاجي کریم ورته وکړو نو دا ټول اذکار دا په دې صورت په خلاصه کې او ذکر شوي نو یې فرمایي یسالونک عن الانفال دا شان دي دې دې آیاتونو سره او ما قبل سره رب عمومي صورت کې د کفار سره مقابله په لسان ذکر راغله چې کفار سره په جواب باندې مقابله کوي دلایل به پیش کوي حجج به پیش کوي او مقابله کې به براهین پیش کوي نو مشرکین رد بکوي شرک رد بکوي الله د وحدانیت اقرار بکوي نو کافرانو سره مقابله تجربه راځي کافر مقابله به تجربه باندې کوي اته دې صورت کې سوره اعراف کې دینه مخ کې شو آی کې الله دې تذکرہ کړی او په دې صورت الله تعالی وایي چې دې له اوس په مقابله اړین طرف تیپ کوي هلته اوس مقابله به ورسره په ژبه باندې کوي په دلایلو باندې به کوي دلته ورته الله فرمایي چې تاسو به د کافر مقابله کوئ په توري سره توره به چلوي د کافر مقابله کوي توري سره به د مقابله کوي او دغه مسلمانانو ته الله تعالی په ګدام ظاهر کړه چې د دلایلو په دنیا کې تاسو علما کتاب درکړي د قران هغه ذکر یې ورته وکړو دا خو ربط شو د ما قبل سره یو خو دا ربط شو د ما قبل سره بلکې دې سورې انفال مدني سورت کې معلومه خبره ده پچهتر آیاتونه او لږ کې رکوګات او بل دا سورت کې ده دا د سورت بقره نه پات نازل شوی نزول په اعتبار سره د سورت د سوره بقره نه پس نازل شوی دی او د سوره آل عمران نه مخکې نازل شوی دی کوم چې درې مکه شروع کیږي د سوره آل عمران نه مخکې نازل شوی دی او دا چې په سوره اعراف کې امر بالمعروف او د معمول بیبي امرات په ډېر کثیرو هغه چې په ماقبل د سورت د سوره اعراف کې کافر ته خطاب وکړي او وبا داوی په دنیا او کې هغه امر بالمعروف او ما قبل کې او هغه جاهلان چې د هغه له دعوت ورکول او کتاب موسی عليه السلام له فرعون عليه لعنت وا ابو مجمل وا او تفصيل هم وما قبل کې ذکر د توحید او د رسالت او په دې صورت کې ذکر د جهاد او دا کوم احکام چې بیانېدل هغه ټول په نرمۍ او په صورت کې هغه ټول احکام چې نو دا هغه بنیادی کلمه چې وا نو تعالی کلمه الله د فار ټول مسلمان راوچتو دا د هغه صورت او د دې صورت په میان کې رابط دی پس موضوع د صورت بیان د ترغیب ال الجهاد بیان د ترغیب ال الجهاد لپاره د لتقع الضرر ضرر د فطور لپاره او د جلب منفعت لپاره ضرر د فطور لپاره او د جلب منفعت لپاره لکه اهل باطل چې دي نو خرج کوي دي خپل ځانونه باطل د حیات لپاره الله ورته فرمایي فلم لا تقاتلون للدين الحق او دا لاتا او موضوع صورت دا بیان داغیو دغه کې سوره اعراف د سوره انفال سره رابط کړي هغه دا دی چې په ابتدا د سوره انفال ابتدا د سوره انفال کې دا دی او په اخر د سوره اعراف کې بیان د فرایض دی وکم کول سره وی دا پوری القرآن فاستمعوا له وانتم لعلكم ترحمون او په ابتدا د سورې انفال کې دغه فرایض چې د مؤمنانو لپاره دي هغه سری اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت د الله او کوي اطاعت رسول کوي بل شان نزول یې د دې سورې ابتدایي آیاتونه یې سرونه تعالی انفال شان نزول یې حضرت عباده بن صادق حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه نه په ترمذی کې مسند احمد کې مستدرک او حاکم مستدرک او حاکم او ابن ماجه ټول دې نقل دي كان عباده بن صامت رضی الله عنه بین په ترمذي او مسند احمد مستدرک حاکم او ابن ماجه کې نقل دي دا آیت زمونږ ده یعنی د اصحاب بدر باره کې عباده بن صامت وی چې زمونږ باره کې نازل شوی دی څنګه واقعا دا شو چې موږ د بدر د فتح نه پس پیکلا دې دې شو داویا خو د نبی علیہ السلام عبادت ته وشي جناب نه هی واپس راشي دغه ډلې مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت چالو کله چې باندې غنیمت خبره راغله اختلاف پیدا شو تعاقب والے صحابه چې نبی وی زموږ حق کافرانو ته لګیږي او غیر ضروري زکه مان پاتې شي دې ډېر ورکړي چې نه نو مال غنیمت را غونډره غون کې ستړي شي دا موږ لا حق ده درې ډېر ورکړي چې دا خبره یې چې جهاد اصل الاصول کې دم ده او په جهاد کې اهم شي هغه د پیغمبر حفاظت دی نو د پیغمبر حفاظت کې درې دي نو موږ لا حق داري چې مال غنیمت مو ته ملاوي مال غنیمت کې دی دا د الله د پاره دی او د رسول د پاره دی مال غنیمت د الله او د رسول د پاره دی دا ته فرمایي جو نو واقعا په دې شان نزول کې او بل واقعا مفسرین ذکر کړی دا هغه دا چې په نزول حضرت سعد رضی الله عنه هغه واقعي حضرت سعد رضی الله عنه وی دا هغه واقعي له کې مشهوره دی خان دی امام سعد نوم دی ابو ایت باندې راځي حضرت سعد رضی الله عنه چې هغه چې زمارو بدر کې شهید شو او داغه مقابله کوم دشمن سره و هغه دشمن باندې زلال چې دغه زمارو شهید کړي نو هغه نه ملا سره او قتل میکو چې دی واغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه راته مکوره او ما واغسته نو زلال ما نبی علیہ السلام ته وی دي زما ضرور قاتل کېدنه غو مرته یسالونک عن الانفال سوال کی تانا د غنای مبارکی قل تور کوي انفال لله والرسول دا غنای دی د الله د پاره دی او رسول لپاره تقوا الله واصلحوا ذات بینکم تسیری تاسو د الله نه اصلاح کوي د خپل نیم کی چې تاسو سره دی ایما بینکم من المخالفه ان مخالفت کی کمیاں تاسو کې راځي واطیع الله ورسوله تاسو کې د الله او رسول الله اطیعوا فی امر الغنائم اطاعت کوي دا الله او رسول الله ان کنتم مؤمنین چې چریه تاسو ایمان راوړئ الله او رسول الله او رسول باندې انما المؤمنون الذين كفروا دخل المؤمنون وكفان اذا ذكر الله كالجنوا وفي اذا الله تعالى نوجلت قلوبهم نرم شي زړونه دا غي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم او کله تلاوت کوي چې په باندې آیاتونه د الله تعالی الدالة على الحكم دا په حکم باندې دلالت کوي نو زادتهم ایمانا زیاد ایمان نه دی وعلى ربهم يتوکلون او خپل پروردگار باندې توکل کوي تبهیم اعتراض کوي اعتراض کوي استاد پیغمبر پر عیاذ بالله لا کار کوي استاد پیغمبر دې تل کولې دي شکر ادا کړي د مشرکین قافله راتلا او په مکه مدینه باندې راتلی ریتا نو دوی تر په تاریخ کې کې ورتلو نو توای شودا و شودا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت لراتلو دوی تر په کارو ابو سلمان ټول مال اغسته دې ورته کارو چې د شهید دین ټول مال اغسته دې ورته کارو چې عبد الرحمن بن عوف نه خدا بچی او ټول مال حال اغسته دې ورته کارو پیغمبر لونه راځي ته خوش باندې ویته او هغه د یارو دغه هغه تاسو تاسو بیابان کې چې هغې کې امدادي څوک نه وو، ملګری څوک نه وو، د یار او مددګار په هغه میدان کې پاتې حملې کېږي، د وینو پې خړوبي دی، حضرت ابوبکر سره دی څه کار وو، د پېغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت نه راتلو ابوبکر او پېغمبر پسې دوی لګېدلي وو، د غار ثور کې هغوی پناه غوښتې وه چې قتل پسې ګرځېدل، د دارالندوه کې ورته مشورې کړې دي، نو چې دغه ټول ارتجیع کړي او. وګړي شو دې دومره او هغه باندې راځي او دې اعتراض کوي پیغمبر باندې نو دا الله فرمایي وایي وایي یعدکم الله کله چې وعده وکړه تاسو سره نو دا کله دا ابو سفیان دا هغه کې شپې ته ابو سفیان لاړل چې چې پکې ځینې خان دي او دومره بیمارونه دي او دومره پکې دغه دي راهین دي نه کوي ډله ورځو دا په ټول مسلمانانو کې دا ځان کار یو شپې ته کته یې زمر دې ټپ تقریر چې هغه کې دومره وجل او یا نزار او یا چې هغه وتاړو دا شپې ته به دا لري درغوا دلم نو هلک یو یو به دې سټ کې وهو ټول به پخپله چورونه ښکته کړي تړلي به اوبه به بوتلي الله ورته وایي چې نه الله په قضا دی چې دا کوم څه په طاقت کې راغلي دي دا د اسلام لومړنۍ غذا وه نو الله دنیا ته دا ټول کچری دی په دغه شپېتو دغه وخت مقابله کړې او نن په سرسوتي اعتراض کوي سبا بار چاته چې د پیغمبر ملګري جوړ کړي ډاټا وکړي ان يحق الحق بکلماته دا چې ثابت دي حق لره په کلمات خپل سره کراماتی ويقطع دابر الكافرين او الله تعالی لکه کټی کافرانو چې لکه د کافر کټی دې په پټو لګي چې تاسو دغه فکر راوړي شر چې په هر یو سورلې باندې رسته چې کومې د ترتیب وي نو دې ترتیب معنی نور دي هر څه په یو پاتې ولا وما وما جعله الله دې کې دې ابن کثیر رحمت الله علیه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دې ابن جریر په حواله سره ابن عباس رضی الله عنه نه داغه نه د انفال د امانه ذکر کړی دی چې په جهاد کې امیر تعالی د کارکردګۍ په وجه باندې انعام ورکړي مری ته انفال دی چې امیر تعالی کارکردګۍ په وجه باندې د انعام ورکړي مری ته ویل شي انفال انګریزونه معلومه ده چې د الله لاس دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس د الله لاس د نبی علیه السلام لاس د الله د لاس کې چې هغه د نبی لاس نو نبی نو مدد ورکړي دا جایز لا ورته ما رمې ته رمې ته نو ارزه کوي ولن تغني عنكم فئتكم شيئا او فائدہ بدر نکی تاسو لا تاسو لا ډلوی دیو ولو کثرت اگر کجر زیاد دی وان الله مع المؤمنین او تاسو مگر الله د مؤمنانو ملګری من نصر اذ اطاعوا لذلك یا ایو الذین آمنوا یا خلق چا ایمان او یتی الله ورسوله تاسو دی الله ورسول دا دې سره په ما قبل ان الله فرمایي چې تاسو خیانت نه کوئ په فرایض منقضیو اي الذين امنوا وتقوا ایمان راوړې خیر ثاني اطیع الله او رسوله تاسو دې الله او رسول دا ولا تولوا عن مخما روي داغنا وانتم تسمعون حال دې تاسو اورئ ان دې کې دا غوړي دا زمير کې دا راځي الله تعالی وعلمو پوهیږي تاسو ان الله شدید العقاب په تاسو سره الله تعالی سخت انجام والے وذکروا ذنب القليل یا کی تاسو کله چې تاسو لګوي متواعدون فی الارض عاجزی کوونکی عجز کمزور ځنه شي ترمکه دي خافون یتفقهون الناس نو هغه ذکر کوي یا ایو الذین آمنو ای کسان چې ایمان راوړل لا تقول الله والرسول وتقول اماناتکم تاسو خیانت مکوئ دا الله سره والرسول او رسول اتباع کوي ولا تقول اماناتکم خیانت مکوئ امانتکم خپل کې عتبہ بن جهل نظر ابن حارث او عتبہ دا د مشرکین سردارانو په دي شیبه پکې امیه بن خلف پکې اته د مشرکین لوی سرداران چې موجود دي سفیان موجود او په دغه کې دا شیطان ټول د نجد دی او شیخ په شکل کې راغلی هغه وخت د مشرکین لوی مبتدی دی مبتدی دی او د شان او کته موجود دی ويزيد عذابا الله تعالی زائد کوي عذاب ولي وان تدين تدين پیغمبر موجودی نو عذاب بنرن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت چې هغه کو په قوم کې موجودی عذاب بنرن وما كان الله معذب من لا تعالی عذاب ورته ونځنه ندی چې دې نو د صورت په ابتدا کې دا او چې يسالونک عن الانفال سوال کې استان اے پاک حبیبا د انفال مبارک مال غنیمت مبارک او د انفال ترجمه چې دا د نفل جمع دا او د ترجمه دا غته اوس پټول شو اوس دلته د غنیمتونو باز شروع کیږي چې دا الله پنوم د تبرک د پارا غنیمتم چې تاسو نه غنیمت ملاو شي د سسیزو چې تاسو ته کله غنیمت ملاو شي د سسیزو نو فان لله نو پتا کی سرا د الله د پارا خمسو پنځمه حصہ دا غیره هغه فیصله او قانوني ورته بیان کړ چې پنځمه حصہ چې دنو هغه د الله تعالی دا او د نور حصو چې دنو بیا تعین دا سلور حصے چې دنو دا به تقسیمیږي پنځمه به الله تعالی او سلور حصے چې دي نو دا بیا تقسیمیږي نو دې ده کې تیر امتونو ته چې با غنیمت ملاو شو نو هغه به د قربانه غوندې آسمانی اور راغې او دا به اوس وځو دا خصوصیت د امت محمدی چې مال غنیمت د دې لپاره حلال کړی شو انو دا د نبی علیہ الصلات والسلام نه پس دا پنځمه حصہ دا ختم شو دا الله نوم د تبرک د پاره دی ان لله خمس هو للرسول دا الله دا نوم د تبرک د پاره دی پیغمبر د پاره پنځمه حصہ ونه هغه بیا هغه پنځمه حصہ کې تصرف حق حاصل پیغمبر ته او دا غین علاوه سلوري سي چي دي دا ټول امت د پاره دا نور امت چې څومره وجنګېدل او غي د پاره یوم الفرقان پورز دو فرق پمیل د حق او د باطل کې چې هغه د بدر په موقع کافرانو سره یوم التقل جمعان کله چې ملاو شو دواړه ډلې والله علی کل شیء قدیر لا باری او سیس باندې قدرت لرونکې دي اذ انتم بالعدوه الدنیا اذ انتم بالعدوه الدنیا چې تاسو په نږدې غاړه باندې وای کله چې وای تاسو په نږدې غاړه باندې دا اذ اذ چې دا بدل دې من یومنا دا من یومین چې کوم تیر شوی دی هغه نه بدل اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى او غیچو نو په پوری غاړه باندې کافران ابو جهل لو دا غملګری ای په پوری غاړه باندې ورد واسفل منکم او قافله چې ونه غلان دیوه قافله اغلان دیوا انو ما تاسو ته دې قافلې خبره کوله د ابو سفیان چونو هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ملګری کوم جاسوسان چو ایو په وجودا دغه کې خو دی هغه کوی پاتا ابو سفیان راغی وسره ملګری ای دیوی دلته وسراغلی نو مسلمانان نو ورته وی یاره دې خو یو دوه مسافر راغلی وو بس وبې اوس کلیو لړ دي سار شوی هم ندي نا غیر داسې چې جنگیان منګیان ښکارېدل نو سره وسله وا عام د تاجرې لباس یو ابو سفیان ورته وی خان ابو سفیان ډیر خيار سیاستدان سره داسې چار چا پیرې قتل انو پچې پرتی وی دوخه ا پچې راواغس داسې نیمه په پمیان سره پاره کې د کجورو ډکی راووت بیا دې ځای کې د پیغمبر فوج پروت دی هغه ورته وی دا څنګه ودا د مدینه نه د فوج راغله نو دی او خانو د مدینه کجوري خورلې نو داغه غاډو کې د په پچا کې راوته نو دا د مدینه فوج دلته پروت دی دغه چې دی او خانو په پچې خور دا پچې به ورزولي پچې چې ورزولي دی خوراکه د مدینه کړي او په مدینه کې د کجوري خورلې نو دا هغه کجورو هغه اډو کې په دې پچو کې راوتی دومره دوی سیاست دا نو معلومه کړی چې هغه دلته نو هغه ذکر کوي قران دی لیهلک من هلک عن بینا د پاره دې چې هلاک کی الله تعالی سوک چې مړ کیږي عن بینه بعد حجت الاسلام پس د حجیت اسلام نه ويحيى من حي عن بینه او چې ژوندې اوساتې یدوم علی الحیا من حي عن بینه دا معنوي ژوند او مرګ یعنی اسلام او کفر تینا مراد ده و یحیا من حیا چې الله تعالی مسلمان کی څوک چې مسلمانو په حجت د اسلام سره اول تمن هلاکا څوک چې مړکیږي یعنی کافر کیږي پس د حجت د اسلام معنوي مرګ تینا مراد ده دواړو کې ژوند او مرګ یذریکم الله فی منامک قلیلا یذریکم الله بدرین او کامیابی کی تیوری کوم الله فی منامک قلیلا غزوه بدر نا سورۃ مکه نبی علیہ السلام کو کیولید چې لوګو نه خلق دی موږ سره جګړه کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کو بولید انو دین مسلمانانو همتونه نورم برشو ولی نبی کو کولکا حقیقت وکړه مسلمانان دوی چې لوګو نه کسان دی موږ سره جنگ کوي اوس دې ده کې یو اشکال دا پیدا کیږي چې پیغمبر خو حقیقت دی نو پیغمبر ته بیا د لک کسان خوب کې څنګه خو شو خو حقیقت وحی ده هغه وو دروغ نه وي نو لک کسان ورته ولې خو شو په کار چې پیغمبر خوب لیدل چې ډیر کسان چې تاسو درې سوي هغه زر کسان تاسو یو په درې نم زیات نو په کار دار چې اور ته کول شي جواب مفسرینو کړي چې اصل کې د خوب یو حقیقت ته یوي صورت یو د خوب حقیقت دی او یو د خوب صورت دی تفسیر کبیر هم لیکلی دی تفسیر المانی هم لیکلی دی بحر محیط هم لیکلی دی او دغه سي قاضي بیزاوی هم لیکلی دی چې یو د خوب حقیقت دی یو د خوب دغه دی صورت دی صورت د خوب بدلو د قلت نه مراد حقیقت د خوب داو تعبیر کو جدا شي دی هغه وباسي کوی کس وباسي نو د خوب دا حقیقت چې د خوب حقیقت نو هغه داو چې دا کافرانو قلت چې کوله او نو دا د کافرانو هغه کمزورتیا یې کوله کافرانو دا قلت چې دا کمزورتیا د کافرانو یې کوله دی وی چې د دې په اوله مخ کړي د کافرانو دا قلت چې نو دا کمزورتیا د کافرانو کوله کمزوري د کافرانو او دا دغه چې دا صورت ته خو خو یو شان خو حقیقت خو دا دا کموال چې نو دا د کافرانو شکست الله تعالی کولو او عموما کمې چې د چا ان اغه له الله تعالی شکست ورکړي عمومي قانون دی نو الله عمومي قانون په دغه خوب کې مسلمانانو ته نو فرمای اذ یریکم الله فی منامک قلیلا انه علیم بذات الصدور شان دا چې الله عالم دې په بيد زړونو باندې پاسرار زړونو باندې و یریکم من التقیتم فی اعینکم و اذ یریکموه کله چې تاسو ته دی خول اذ التقیتم کله چې تاسو دې سره ملاو شو فی اعینکم قلیلا تاسو پسترګو کې غي ډیر کم خول بیا لیقدموا ولا يرجعون پر دې چې نور ملګری ور مقدم کې چې رجوع نه کی سوکو انو ليقضي الله امر د پار دې فیصلو کې الله دې او معامل کان مفعولا چې هغه خامخا کیدون کړه و الى الله ترجع الامور الله طرف ته ورته وی کې ټول معاملې یا ایو الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړل دي اذا لقیتم فئا کله تاسو ملاقات کوي یو جماعت د کافرانو سره نو فثبتو کلک اوسیږي واذکر الله الله یاد کړئ کثیرا ډیر زیات لعلکم تفلحون قایږي چې پتا سو باندې تاسو ته کامیابی ملاو شي دې یو رب چې دنا غدا د بدر کې کامیابی وشو الله تعالی کامیابی اصول بیانې اوس نمبر 1 فثبتو نمبر 2 واذکرو ور فثبتو واذکرو دا الله تعالی اطیع الله واطیع الرسول هغه اصول بیان کړ چې په دریو مقاماتو کې ذکر په خاموشه سره دا افضل دریو مقاماتو کې ذکر په خاموشه سره افضل انو یو عند التلاوت عند التلاوت یو عند التلاوت او بل چې ده اناغا عند الزحف میدان جهاد کې ناره تکبیر دا چې دنه دا په زور سره لګي د ضرورت په وخت کې او د جنازې په وخت کې د جنازې ذکر چې ده ان افضلیت دې کې دې چې غرور ویل شي اتی الله ورسوله تعاتو کې دا الله او رسول دا فی امر الحرب ولا تنازعوا او جګړه مکوئ فتذابوا فتفشلوا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کله چې قصه کړ دی د پاره شیطان عملونه دی وقال وی ولا غالب لكم اليوم نشته غالب نن ورځ پتا سو باندې اسو من الناس نو خلق اسو دا دا واکه شیطان چې د سراقه ابن مالک مدلجی دا د نجات شیخ دا د په شکل کې راغلو ورته مې ری لا غالب لكم اليوم نن پتا سو غالب نشي راځي من الناس دخلق واني جار لكم از تاسو ملګریم کنجه چولې وي چې کنجه چولې وي دا سکلا کې ابو جهل سره هغه بس که خیری کار شوی دی ډیر ملګری مو سره ابو جهل ډیر خوشاله و تاسو دا څه کېده چې د لوی قبيله سردار راغله د مون سره ملګری ټول په شریکه په عمل کو ډیر خپل غپی لګو غپ څه شي خراب کب پدې کې ناسا پچې دې نو جبريل امين د اسمان نه راکار شنو سبو جهل جبريل امين کړي دا شوده بچې پدې کې خنو کړ او زنه دي او شیطان چې وغته هو الله دغه شی خو شیطان چې بر وکتل چې جبريل امين را روان دي دې داسې کنجه کړه ورته مړه چرته تخته ا دې ورته مړه ته کوی نه مړه چرته تخته کله کې نیولې بارل کوم ځای ته په زور خلاص کړي چې چې سوینه ماته نه ویني تپس کې وي ما وړل سولې ده چې ورته وي فلما ترات الغرزا ان انی جار لکم نو فلما ترات الفیتان کله چې مقام شل دواړه فوجونه نو نکاسا علی عقبی واپس شو دې په پوندو باندې ولی ولی وقال انی بری منکم شیطان ورته د تاسو نه بریم انی ارا ما لا ترون ذا غسوینم چې تین ویني انی اخاف الله ذو الله نه یریګم غری ان يعذبني قبل القيام الله نه یریګم چې اسنه چې جبرئیل امین راغی نو الله د قیامت نه مخکې چرته عذاب را نه کوي زمي زندگی ختم نشي مال خو وخت را کړی بس شیطان مخ کړه ملګرو مور پسې مخ کړه جنگ چې کله ختم شو ابو جهل خو مړ شو مردار شو نور ما غټ غټ سرداران چې وا ټول مردار شو چې دوی واپس لاړ نو سراقه ابن مالک ته ډېر غوسه وخل ار روان خلک ورته بے غیرته چې نه دي شو کول نه براتې کړ اخلوی سردار ورته سوي چې نه دي شو کول بے غیرته نه براتې کړ ورته سمې دي شو کول چې نه بدل مونږ سره وکړو وی وای وس زمړ رخصي تختی دغه زمون هغه والی په مونږ باندې راځي نو خو یو قبيله دې تیارې ته راو تختی ده نو دلته بي عزت شواله وکړ هلته کې جدا سراقه ابن مالک پکې جدا بي عزت شاجز هغه ته به غیرت نه برات لیکل چې د سر ته رسول نه ویل سره دې کونجه ورکولې نو اب کې راو تختی نو هغه ذکر قران کوي انی اخاف الله الله شدید العقاب الله سخت انجام والے اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقان والذین فی قلوبهم مرض هغه کسان چې په زړونو کې داږي کې مرض اذ منافق اذ یقول المنافقون دا دا چې منافقون فی بیوتهم اذ لم يذهبوا الى الجهاد هغه منافقان چې هغه جهاد لنو راغلي دا کسانو ذکر کوي او له ما قبل سره دی او ربط ته هغه دا دی چې مدینه کې کله خلک د بدر طرف ته روانېدل نو اصله ډېره زیاته لګا وصله د مسلمانانو سره چې کموا ډېره زیاته کم منافقین چې نو دی وی چې مسلمانان خپل دین په دوکه کې چولی دي یو بل ته وی پیدا مسلمانان خپل دین ډیر زیات دوکه کې چوری دوی دومره لوی فوج ته وګوره سشته نه وسره چا سره ما ته تور ده چا لوړ راغسته قولاس کې لاس کې نیولې په دې به کافر مو اچھا کانی راغستی چې په دې به مړو هیڅ نشته هدی روان دې ته مقابله لا انو الله تعالی دا جواب ورکا غیلا دا غي په جواب کې الله تعالی او فرمایل چې اذ یقول المنافقون فی قلوبهم مرض والذین فی قلوبهم مرض کی قاضی بیزاوی رحمت الله علیه وی چې فی قلوبهم مرض نه مراد ضعیف الاعتقاد مسلمانان دي غر هؤلاء دینهم دوکا کې واچول دي لره دین نه دی او من يتوکل علی الله چا توکل وکړو په الله باندې نو فإن الله عزیز حکیم نو پتا کې سره الله غلبي والده او حکمت والده ولو ترا که چریوی نه ته اذ يتوفى الذين كفروا کله چې مړک هغه کسان لره چې کافران او ملائکه او ملائکو د بدر په موقع باندې یضربون وجوههم والمقون دی وادبارهم او شاګان دی په دې ملا ملا په دې مخ مخې وان وذوقوا عذاب الحريق ورته وي سکه عذاب ذالک دغه چې کوم اختلاف د تعارض دغه تاسو یاد ده چې ډېر فرشتي یو فرشتہ او الله تعالی او ټول یاد ډېر آسان دي هغه تعارف تاسو ته دومره پوښ شي ذالک بما قدمت ایدیکم لک فاتحه چې درته پخلا دا په دیو جواب دی بما قدمت ایدیکم چې لګلی الله سن استاس وان الله ليس تابع به پار موقد کې یادو چې دتا ست تعارضونه پخیږي ورو پخیږي کنه دا به سره دې چې طرف رايات کوم سنا سپته درته دا کو سډم سډم و سره باس نه کوي کنه وان الله ليس بظلام للعبيد او پتا کی سره الله چې دې ليس نه دې ظلم کوونکې په خپل بندګانو باندې کدا به آل فرعون لکه چې دستور د فرعونانو دې کدا به آل فرعون لکه دستور د فرعونانو آل فرعون کدا دا خبر دې مبتدا محذوف لکه حال د فرعونانو دا اولاد چې والذین من قبلهم کفروا بیاات الله چې انکار کړو د آیاتونو د الله تعالی فاخذهم الله بذنوبهم فی الدنيا بالغرق وهؤلاء بالاسر والقتل فی یوم البدر نو چې څنګه الله تعالی رانی ولو د لره په ګناه د سره په دنیا کې په غرق کېدو سره او دا دا مشرکین چې دي د په قید او په قتل سره د بدر په موقع باندې انو الله فرمای ان الله قوی فتاج سر الله تعالی مضبوط دی فی عقلی پرانی ولو دی کی شدید العقاب سخت انجام والے د معاندین د پارا ذالک بان الله دا عذاب چې دنو فتاج سر الله چې لم یکو مغیرا نه دی بدلون کې نعمتن نعمت انعمها اغه نعمت لره چې نعمت کړي علا قوم په یو قوم باندې حتا یغیروا ما بانفسهم ترسه حد پوری چې هغه په خپل باندې خپل نعمت بدل کی بالفعل او بالقول قولا یا فعلا چې الله ورله دغه کړی دی یا الله ورله کوم انعام په دی باندې کړی دی نو په خپل باندې دی بدلی جواب مفسرین دا کړی دی چې دلته کې تکرار نشته ځکه چې دا دواړو کې لفظي او معنوي فرق دی لفظي فرق په دواړو کې دا دی چې لومبه والذین من قبلهم چې دی حالته ویلي چې کفرو او دلته چې دی انو دلته دلته الله تعالی وی چې کذبوا بیاات الله کذب کوم طرفې درون دي کذبوا بیاات الله ان التوی بالکل نه التوی چې کفرو او دلته وی چې کذبوا بیاات الله تکذیب کوي د آیاتونو د الله تعالی مانوي پر پیدا ده چې مانوي پر چې پړومبي آیت کې اجمال له اجمال او په دویم آیت کې تفصیل له چې د هلاک کړل الله تعالی او هر کې کړو ان جوړ دواړو کې دغه فرق دی کدا به آل فرعون لکه دستور د فرعون یانو چو الذي والذین من قبل مودا کسانو کوم چې مکه دینو کذبوا بیاات الله تکذیب کړو د آیاتونو د الله تعالی فاهلکناهم بذنوبهم پس هلاک کړل دی لره په سبب د ګناهونو د دی واغرقنا آل فرعون او غرق کړ آل فرعون لرا وکل اوس الله فرمای ان شر الدواب پتاکی سرا بدترین په زنده سره کې عند الله فنز الله باندې ان شر الدواب د دې ما قبل سره یو رب تم دي چې بر د غزوه بدر ذکر اوس الله تعالی مکه د بنو قریظه رد شروع کړي د بدر په جنگ کې یو سبب داو چې يهود د مشرکین چې مکه والو ته په حمله باندې آماده کړو لکه امام ابو داود چې دا روایت نقل کړل چې دا بنو قریظه چې نو د مکی مشرکین په سلار هغه ته وراشي په وی جنگ وسره شروع کړي چې دا مسلمانان قتل نو دا دای په هغه وخت کې د مکی مشرکین لا دعوت د جنگ ورکړو د مکی مشرکین له دعوت د جنگ ور کړو نو د دې دا آرامي توپ چونو دا دی کړو چې هغه له دعوت د جنگ ور کړو او اسبابو کې تنافی خو نشته کنه اسبابو کې تنافی نشته ځکه چې په اسبابو د جنگ کې یو خبره په نورو خبرو کې دا هم وکړه الذين عاهدت منهم هغه چې تاسو غي سره عهد کړي نبی عليه الصلاه والسلام ته الله فرمایي چې تا ور سره عهد کړي بنو قریظه او بنو نذیر دوار قبیلو سره د نبی عليه السلام معاهده چې موږ د دشمن په مقابله کې یو بل مدد کوو او دا بار بار وعده خلافی دی کړي بنو قریظه سره د الله د رسول دا معاهده بنو نذیر سره دا معاهده او دې په خلاف ورزي کوله بیا به معافي وغوښته د بدر په جنگ کې چې کله دی مشرکین ته د دغه مشرکین ته وی چې تاسو راشئ او مسلمانانو باندې دا حمله وکړي سبب دې جوړ شو نو بنو قریظه يهود چې د بنو قریظه هغه مشرکین په حمله باندې آماده کړو امام ابو داود امام ابو داود چې دغه ذکر کړي هغه معاهده دې ماته کړو انو بیا څه چل کو دا سه سزا ورل ورکا چې من خلفهم چې اغرستی خلک او یریږي من خلفهم فشرد بهم پداسې سزا او یرا ومن خلفهم چې رستی خلک او یریږي پداسې سزا باندې فراشا چې رستی خلک او یریږي لعلهم یذکرون لپاره دې چې نصیحت حاصل کړي و اما تخافن من قوم خیانه کچر یریږي تاسو دی یو قوم د خیانت نه ففمل الیهم علی سوا انو پس هغه ته بیا تاسو فمل الیهم وګرځو دوی ته عهد علی سوا چې تاسو برابر شئ ان الله لا يحب القائلين ان الله لا يحب الخائنين الله تعالی محبت نه کوي د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الله ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان نه کوي هغه کسان چې کافران دي د دې اوس ما قبل سره یو رب خپل شته یو رب دې دای چې ما قبل کې ذکر د جهاد مع الكفار او هغه واقع شي په جهاد کې هغه واقع شي په جهاد کې صلح او دغه چې په ماقبل کې بیان د دفعات د جهاد او په دې کې د دفعات د جهاد چې دین راغی ذکر کی او بل ربته چې هغه دای چې مکه د جهاد ذکر او صلی الله تعالی فرمایي چې کافر کچره په یو موقع باندې دروغ وای نو کدا تاسو وای دا مگر نه چې دا کافران چې دي دای بچو بلکې په بل ځل باندې الله تعالی پلاس راوړي بدر کې بچ شروع هو حد کې به راولي نو ولا يحسبن ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې کې هغه کسان چې کافران دي سبقو چوب تختی انهم لا انهم لا يعجزون پتا کې سره مونږه ستړي کول نشي چې دوی وایي چې مونږه څوک ستړي کول نشي وای کافران دې دا چرنګ نه وایي چې مونږ څوک نشي ستړي کول بلکې الله تعالی سزا چې براشي نو ستړي کیږي بم وال بم قتلی کی بم ورپسې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تیار کئ تاسو دې لپاره ما استطعتم سمره چې تاسو طاقت لري من قوت سمره چې تاسو طاقت وي ها سمره چې تاسو طاقت من قوت قوت زیات کئ دې لپاره من رباط من رباط الخيل دا نشاندار اسپی نشانداري اس په دې د پاره تیاری کوي او دغه سي ترهبون به عدو والله وعدوکم ساتل شوی اس په چې ویروي تاسو پاغي سره دشمن د الله تعالی او دشمن خپل خپل دشمن هم یعنی د مؤمن دشمن چې دغه د الله دشمن دی کنه لا تعلمونهم الله يعلمهم تاسو نه پیژنې غیلرا الله يعلمهم الله تعالی پیژني وما تنفقوا من شيء تاسو کوم خرج کوي من شيء ولا تخافوا من انفاق المال في الاعداء في الاعداء ما یریږي تاسو د انفاق مال نه الله وي وما تنفقوا من شيء کم شي چې تاسو خرج کوي من الاشیاء اذا شاء نفي سبيل الله فلا رضا الله کی فلا رضا الله کې چې کوم شی خرج کوي انو الله فرمای من دونهم دا الله نه علاوه چې کوم شی تاسو پر په سبیل الله په لار د الله کې نو یوفی الیکم پورا پورا بدل عوض به درکې په دې کې چې کوم تعارض دی نو هغه تیر شوی ای عوض فی الدنیا بالغنیمه دنیا کې به عوض په غنیمت کې وان تم لا تظلمون او تاسو نو څه کمې نه کیږي او فاتکم ذالک فی الاخره اوس بره د جنگ ذکر مخکې د روغې ذکر دی الله تعالی فرمایي چې د صلح پیشکش د روغې پیشکش مسلمانانو تاسو د کافرانو ته مکوي ولی ځکه چې په دغه وخت کې تاسو کمزوري متصور کړی شي ها کاغی د صلح پیشکش کی تاسو واپس کوي ما ورته وایي چې بس ټیک د مونږ روغه کو الله فرمایي ایدکم بنصری الله غزاد دې چې مؤید چې ایدکم طاقت درکړې تاسو له امداد خپل سره وبالمؤمنین او مؤمنان سره ستا تاله طاقت درکړې دې ستا امداد کړې دې په امداد خپل سره او بل په مؤمنان سره والف بین قلوبهم او چې محبت واچي په زړونو مؤمنانو کې دلته اوس او خزرج دواړه قبيله ته مراد دي والف بین قلوبهم دا د اوس او د خزرج قبیله ته نوولې مراد دي ځکه چې د اسلام نمک کې د کې دشمنی وا اسلام نه پس الله تعالی په دې کې محبت او الفت واچو نو الله فرمایي والله بین قلوبهم وان فقما فی الارض جميعا او چې خرج کې ته وان فقما فی الارض جميعا نو لو ان فقما فی الارض جميعا کچری تا خرج کړو کچره تا خرج کړي وې څومره چې په دې ځمکه کې دي ټول په جام نو ما الله ته بین قلوبه تا په دې باندې دا غیرونو کې مینه نشو اچولې ولكن الله الف بينهم لیکن الله تعالی محبت واچو په میند دي انه عزیز حکیم شاندار چې الله غلبي والد او حکمت والد په خپل فیصله کې په صنعه او قضایي الله په خپل فیصله او په خپل صنع کې دا حکمت والد یا ایو النبی حسبک الله اے نبی کافی تو کافی تعالی الله تعالی وحده فقط یوازې الله چې دغه تعالی را کافی دی تفسیر بیضاوی او تفسیر سراج المنیر مدارک ابو سعود بیضاوی سراج المنیر او مدارک او ابو سعود دې ټولو تفسیرونو راغسته دي چې دلته دوه ترکیب دي یو دا چې دا دې ده کې یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک چې د من دا لفظ دې نو دا مفعول دی ومن اتبعک دا من د من دا لفظ چې دی انو دا مفعول دی او حسبک کې چې کوم کاف دی انو هغه د حسبک په دې کاف ضمیر باندې دا عطف دی د حسبک په دې کاف ضمیر باندې دا عطف دی دویم تفسیر دا کوي چې لفظ الله باندې د عادت دی په دې صورت کې مانسي چې تو او چا چې ستا تابعداري وکړه نو الله کافی دی غیلا تو او چا چې ستا تابعداري وکړه نو ستا تابعدار لرا الله تعالی کافی دی ځکه چې التلقاف ضمیر داغه عاطف کیږي په داغه من باندې چې د مفعول جوړي نو په دې صورت کې معنی د کدا غسی ګر او په دویم صورت کې معنی کی چې اے نبی تا تا او هغه خلک چا چې ستا پیروي کړي نو هغه الله غي در کافي ستا او چا چې ستا پیروي کړي دې ټول لرا الله تعالی کافي دلته فرمایي چې یا ایو النبی حسبک الله ومن اتبعک ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين اے نبی ہر رز المومنین تو تیار کا ترغیب ور کا مومنان لرا علی القتال پا جنگ باندی دا یا ایو النبی ہر رز المومنین ما قبل سر ربط سر برم دا قتال ذکر و مخی اللہ تعالی فرمائی چھ مومنانو دا مومنان چھ دینو جہاد باندی ورلا ترغیب ورکا یا ایو النبی حرز المومنین بل بل ربط یې سره ما قبل کې بیان د دفعات د جهاد په دې کې تحریض علی الجهاد دی تحریض حرس ورکا یا حرض بڑکاو کا الله فرمای یا ایو النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی بڑکاو کا ته مؤمنان لرا تیز کا ترغیب ورکا مؤمنان لعل القتال په جنگ باندې سورہ بقرہ آیت نمبر 449 249 پاغي کې تایید شتا نو یغلبو 200 نو دیبا غالب پر راضی په 200 کسانو باندې دیبا په 200 کسانو باندې غالب رد وای یکم منکم 100 او کچری تاسو کې سل کسان نو یغلبو الفم من الذین کفروا غالب پر راضی په زرو کسانو باندې الفم من الذين كفروا وزر واغ کسانو باندې چې کفر کړو بانهم قوم په سبب په تحقیق سره چې دا داس یو قوم دی لا يفقهون بانهم قوم لا يفقهون داسې قوم دی چې دې اړو په سپويږي نه مخکې یو په لس اوس یو په سل اوس الله تعالی وایي چې یو په دوا پس مؤمنان چې سری نو کافران دوا سوا ځکه چې تاسو کې اوس لږه کمزوري راغله وایي ان بیا فرمای و ان یکم منکم الفم کچری تاسو کې زر کسان نو یغلب الفین باذن الله غالب پر راځي په 2000 کسانو باندې په حکم د الله سره والله ما صابرین الله تعالی صبر کوونکې ما کان لنبی ان یکون له اسرا ما کان لنبی ما کان لنبیین د دې تایید چې د اصل کې سوره حجر آیت نمبر 4 شپږشتمه سپاره سوره حجر آیت نمبر 4 شپږشتمه سپاره دی مور پس تاسو صرف حواله در کوم به ګورئ دلته فرمای ما کان لنبی نری په کار یو نبی له ای یکون له وسرا حتا یسکن فی الارض چې یو نبی له قیدیانی او حتا یسکن فی الارض د دې چې د بدر په موقع باندې دا او یا کسان چې 70 کسان چې نو دا گرفتار شو په موقع د بدر باندې حضرت عباس هم پکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو د قیدیان مبارک صحابو نه مشوره واغسته صحابو ته وی چې د قیدیان سره څه چلو انو حضرت عمر رضی الله عنه مشوره ورته بس سرونه چې وایي دي پکې د پرې خودو سره ضرورت دي هر سړی د خپل خپلوانی چې څومره دي د چا په کې ترځي دی چا په کې د مامازي دی چا په کې رور دی چا په کې تر دی بس چې د چا څوک دی د چا زی دی نو بس سرونه دی وای او بیا وی چې دا حضرت عمر رضی الله عنه دا مشوره ورکړو چې هر سړی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خپل طرف کې قتل کی ابو بکر نے خپل زوی عبدالرحمن قتل کی هم دغه کې موجود هر یو لچ مخې له سو پر زیات کی حضرت علی رور دې پکې وی عقیل هغه دې قتل کیږي زه خپل رور زه خپل رور او خپل د ترزوی خپل رور او خپل تر حضرت عمر وی زه به دې قتل کړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه نه تاسو ته کیدو عمر رائے موافقت چې دین هغه کې سوق سوق دي حضرت عمر ته صرف یو ووټ چون هغه ملاو شو دین علاوه حضرت عمر رضی الله عنه ته صرف یو ووټ ورکړی شو نور ټول صحابه چې هغه په دې رائے کې چې نه فدیت نه واخلي سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې نه حضرت عمر صحیح وی بندار چا چې خپل خپلوان کمزي دینه وسرونه وو نبی علیہ الصلات والسلام ورته بس ټیک دا سعد بن معاذ د حضرت عمر ملګرتیا وکړه او نور چې څومره مسلمانانو نو ټولو په مخالفت کې بل طرف ته وټواچو چې کله مسلمانانو وټونه بل پالار انو ابوبکر رضی الله عنه مشوره ورکړه چې د عمر رائے چې دا غم صحیح ده لیکن تاسو رحمت الله عالمین یې په دې وجه کې چریفی دی واخلې هغه کې به بهتري فدیه به واخلې دی به پرید لکه چې رحمت الله عالمین نو ستا وصف قران داسې بیان کړي چې ته دا خلک معاف کینو دا ډېر زیات بهتري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا رائے ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د فدیه فدیه غستو خبره وکړه حضرت عمر ورته جواب کې سوی وای د صدیق باندې د زوی محبت کې د هغه غالب راغی حضرت عمر حضرت صدیق اکبر ته وای وای زوی دې پکې دې کنه ته وای چې زوی مې قتل نشي په دې وجه باندې وای تا حضرت ابوبکر فرمایل به زماره په ذات د خدای باندې قسم چې دا سې نشته اے زما دی د خدای په ذات باندې قسم چې دا چې زما په زړه کې چرنی راغلی بیا هر یو سړی چې نو 300 درهم مقرر شو مسند احمد کې چې مسند احمد کې دا واقعه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا کله هغه ونه پات راغی ها انو نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی وی چې تا مال لالچ چې دغه غستا ملګرو صحابه وکاو او الله تعالی ته عمر راي چې ونه غړي رضيات په خپات شو قران کریم کې بیا د حضرت عمر د رائے مطابق دا آیاتونه نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا دنه په ظاهر دا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د عذاب نه بچي وي عالم کې نبی علیہ السلام معصوم دی الله تعالی ورته فرمایي ما کان الله معذبهم وانت فیهم یعنی سو پوری چې پیغمبر ته په دې کې موجود نو عذاب به مونږ دې نه ورکړو دا رائے چې نن دا دې دې نه چالو نو فرمای ما کان الله ما کان للنبي ان يكون له اسرا حتى يسكن في الارض ترس حدا پوری چې ته پدای کې وي ها حتى يسكن في الارض ترسو پوری چې اے پیغمبر چې دای خنی وی رزمګی دي تريدون عرض الحياة الدنيا تريدون عرض الحياة الدنيا حتى يسكن في الأرض شكل راشي دي سر قيديان رسي حدا پوری چه صحیح خون ریزی صحیح خون ریزی دیو کی یعنی خو دا کشی چه ټول زخمیان شورن دی نو تريدون عرض الحياة الدنيا تريدون عرض الحياة الدنيا تیرا دکه د ژوند دنیا والله يريد الاخره الله يريد الاخره او الله تعالی اراده کوي د اخرت ثواب ثوابها بقتلها والله عزيز حكيم الله تعالی غالب دی او حکمت والد لولا کتاب من الله کچری نه وی لولا کتاب من الله کچری نه وی یو خبره چې الله لیکلی د مخکنه نو سبق لمسکم عذاب عظیم به پتا سو باندې راغلو عذاب عظیم به پتا سو باندې راغلو دا تاسو چې څوک اوس تفسیر کبیر کې دې پسې وګورئ تفسیر کبیر کې امام رازی روح المانی کې علامه علوسی او دغه سي معالم التنزیل کې فواید عثمانیه کې دلته ډېر زیات قبر دي یو خبر او پدې کې د مفسرینو ذکر کړی دا چې الله طرف ته الله تر ادا الله د طرفه دا خبره تیش وا چې ستا په موجودګۍ کې با الله تعالی ستا امت لا سزا نه ورکړي زم دا چې د اهل بدر د پاره د الله دا فیصله شو چې اعملوا ما شئتم کوي تاسو چې څه کوي لقد غفرت لكم الله ورته فرمایي چې ما تاسو ته بخنه کړې درې مرای دا ده چې مجتهد کله اجتهادي غلطه په وجه باندې اجتهادي غلطي تی نه وشي هغه الله تعالی سزا نه ورکړي سزا نه وي او حدیث نه علاوه باقي کې راغلي المجتهد قد يخطي ويصيب وقد يصيب کلا خطا کیږي دا غنا او کلا به صحیح خبره کې مجتهد نه غلطي کې دي شي او سلور حکم دا چې کله سریع خبره ني سریع خبره د مخ کې نه ني او سزا نه وی شي نو دلته سریع خبره د مخ کې نه نشته او سزا هم نه ده شي الله سریع خبره هم کې نه موجوده نه وکنه نه چې سریع چې کوم ته وي الله په نوم لري چې خامخا بدی قتل وي نو سزا هم نشته یا ایو النبی اذا فرمای یا ایو النبی اے نبی لمسکم فی ما قلتم عذاب عظیم در رسیدل و تاسو ته هغه څه چې غسته تاسو عذاب لوی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا ورې تاسو کوم غنیمت چیرته ملاو شي حلال پاک واتقوا الله ويرجى الله ان الله غفور حليم غفور رحيم وتاکي سر الله تعالی بكون کې مهربان لري غفور الرحیم بخون کې مهربان لري ان الله غفور الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی ورپسې فرمایي یا ایه النبی قل لمن فی ایدیکم برم د قیدیانو ذکر اوس دا غي حکم بیان یا ایه النبی اے نبی قل لمن فی ایدیکم قل لمن فی ایدیکم نو هغه ته وایي چې که الله تعالی تاسو خیر په دې کې مقرر کړي ایمان امراړو په دې کې تاسو دومره لوی خیر دی چې الله به ډیر زیات داغې نه پسو سو چند زیات درکې او یغفر لكم بخنه هم درته وکي والله غفور رحیم الله بخونکې او مهربان دی والله غفور رحیم الله بخونکې او مهربان دی ورپسې فرمایي و ان یریدو خیانتک کچری دی را د وکړه د خیانت تا سره اراده وکړه چې تا سره خیانت وکړي نو فقد خان الله من قبل الله فرمای چې دای خیانت کړو مخکې د دینه و ان یریدو خیانتک کچری را دې او کړد خیانت تا نو فقد خان الله من قبل نو پتا کی سر دې خیانت کړو مخکې د دینه فامکن منهم دی خیانت د دین مخکم کړو ان فامکن منهم والله علیم حکیم چې هغه د دینا دغه ممکنو هغه د دینا ممکنو من قبل فامکن منهم الله تناغه اوسیستو ویني ول د دینا ان الذين كفروا فتاکی سراغ کسان ان الذين امنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا وجاهدوا هجرت کړې دي او جهاد کړې دي ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا په دې اخر سلور آیاتونو کې د مهاجرو او د غیر مهاجر مسلمانانو او د غیر مسلمو د وراثت ذکر دی د مهاجرو د غیر مهاجرو مسلمانانو او د غیر مسلمو د وراثت ذکر دی پکې الله فرمایي ان الذين امنوا وهاجروا پتا کی سره کسان چې ایمان راوړل او هجرت یې کړل وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد وکړو یوم البدر باموالهم وانفسهم خپل مانونو او ځانونو سره فی سبیل الله فلار د الله کې والذین آووا ونصروا اواغ کسان چې زه ور کړې دې او امداد یې کړې دې مجاهدین اولایک بعض اولیاء او بعض دا د یو بل ملګری والذین آمنوا ولم یهاجروا او هغه کسان چې ایمان راوړل دي او هجرت یې نه وکړ مالکم من ولایتهم من شیء نشته تاسو لرا دا غي په ملګرتیا کې څه شي حتا یهاجروا تر څه حدا پوری چې جهاد وکړي چې دې څو پوری جهاد نه کړې ملګرتیا به نه کړ یو رو هجرت کو او بل رو چې دی هغه نه وکړي یعنی دار الحرب کې اوسي نو وراثت په ورته نه ملاوي کې اگر چې مؤمن دی اوسي کې په دار الحرب کې ځکه چې په پینځو سيزونو په وجه باندې وراثت نه انسان محروم پاتې کیږي پس راځي کې د ټولو ذکر دی یو پکې د دار الحرب چې په دار الحرب کې سو والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایت من شیء حتى یهاجروا وان استنصروكم فی الدین او کچری استنصروكم فی الدین تاسو نه امداد غواړي په دشمن تاسو باندې په دین نو فعلیکم النصر لازم دی په تاسو باندې امداد الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر پاغه قوم چې تاسو داغي په میانس کې عهد انداغي خلاف تاسو دې ملګرتیا نه کوي اور بدار چا خلاف کوي والله بما تعملون بصير الله پاک عمل چې تاسو یې کوي بینا والذین کفروا بعض اولیاء بعض هغه کسان چې کافران دي بعض یې غي ملګری د بعض دي الا تفعلوا مگر دا الا تفعلوا تكن فتنه ها هغه کسان چې کافران دي بعض د بعض ملګری دي په عداوت د نبی کې الا ان تفعلوا فی عداوت النبی الا ان تفعلوا مگر دا چوکې تاسو تکون فتنه فی الارض مگر څه چې تاسو کوي نو دا به امتحان وي پزمکه کې او فساد کبیر او فساد بلوی ولی الكفر ملت واحده والاسلام ايضا ملت واحده کفر ملت واحده اسلام ملت واحده والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل بشارت ورکړي وهاجروا وجاهدوا هجرت وکاو جهاد وک په سبیل الله فلا رضا الله کی والذین آووا ونصروا هغه کسان چې زای ور لور کو امداد اولئک هم المؤمنون حقا الله وی دا خلق چې دي دا مؤمنان دي په حق باندې الله دلته د تبعیض لفظ راوسته دي اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم المؤمنون حقا ان دې ده کې الله تعالی د تبعیض لفظ ویل دي ها الله تعالی نه د تبعیض لفظ تراوسته دي او نه من تبعیضیه دي ده کې بیان کړي چې پاغي سره د بعض خبرو شي اولائک هم المؤمنون حقا سوچو کې دې خبره اولایک د خلک چې هم المؤمنون دا ټول مؤمنان دي پرشتیا سره د تبعیض لفظ پکې الله نه راوستره نه من تبعیضیه راوستره بلکې الله تعالی سوې چې مهاجر دي چې دا چې کوم خلق ایمان راوړل او مهاجر دي یعنی صحابه تعریف الله تعالی کړی کوم مهاجر دي کانصار دي ټول چې ایمان راوړل بس ټول برحق مسلمانان مجد الفسانی رساله د رد روافض پاغي کې لیکلي دي دا خبره ته بیا سوچ کوي چې الله وایي چې ټول مؤمنان چې دي انو دا په حق باندې انو مجد الفسانی او رساله د رد روافض کې لیکلي ده هغه وایي چې د روافض درې دلایل دي روافض شیعاګان چې کوم توحیدات تورمخي دا غي سو دلایل دي درې دلایل دي نمبر 1 ما ورته تاسو ویلو چې تورمخي څه مطلب دی دې کوئی نه تورمخي مطلب څه د آخرت تورمخي کوي دنیا کې حضرت بلال نه تور توکنو الله جنت تلې ګلې ابو لهب نه سپین توکنو الله جهنم تلې ګلې اجدا الله قانون پر رنگ او په نسل باندې نه لري الله قانون پر رنگ په نسل باندې په دې باندې نشته ګوري الله قانون په تقوا باندې دی ځکه چې الله فرمایي چې مخکې آیاتونو کې ان شاء الله خپل را دي روان دي او صحابه او تکافران وو او الله وی چې اولئک هم المؤمنون حقا الله وی چې دا مؤمنان بر حق دي نمبر 3 خپل ائمه چې دی غ امامان اذ دغه پیدا چي په امامان چې غي کم یادای چې په شام غریبان کې سوشي نه غینه امام پیدا کیږي تاسو وړل خې امامان دي دغه تلاقیانو په امامان هم ګډوډ دي په بل څه کې پیدا کی ان هغه هغه امامان چې نو هغه ته معصوم وای معصوم او په هغه باندې وحی راځي او زمونږ عقیده دا چې حلت او حرمت ګره د الله نه بغیر پیغمبر هم نشي کولی زمونږ عقیده خدا دې چې پیغمبر تحلیل او تحریم نشي کولی لکه امام شاه ولی الله چې په باب قائم کړي امام بخاری په باب قائم کړي او غیر دې هم قایل چې نه حلت او حرمت هم زمونږ امامان راوړي یو شی به حلال زمونږ امام بوي چې آرام دې بس آرام شي یو شی باران دې موږ امامان وای چې حلال دی بس حلال شي هغه امامان دا وای امام نوې امام زوړو دا غي عجیب عجیب امامان امام غائب امام حاضر عجیب خپل نمونه مورلې دي نو هغه د دغه عقیده قائل دي خپل موت معصوم وای اړې رجوع درجه ور کوي انو امام دغه وای دا مجدد الفسانی چې د دغه ظالمانو کافرانو په کوپر کې د یو تتای برابر شک نشته دغه ظالمان کافران د شیعاګان چې دي د دې په کوپر کې د یو رتای شک نشته یعنی دومره غټ کافران یو رتای کمې پکې نشته الله دې نورم زیات کړي رزیل قوم دې الله دې نورم دې کړي راغي بارکه د ارشاد فرمایي والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم دې د پاره مغفرت او رزق کریم نه عزت والا رزق والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي من بعد پس دغنا وهاجروا وجاهدوا معكم او هجرت او کو جهاد او کستاسو ملګرتیا کی فاولائک منکم پس دغ خلق تاسو نری قول الارحام بعض مولا ببعض او الارحام چی دی دا بعضهم اولا ببعض خپل خپلوان دی به بعض د بعضو ملګری سوره احزاب شپږم نمبر آیت کې وشتمه سي پارک کې موید شتا انو فی کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یعنی په لوح محفوظ یا په قران کې یا په آیت د وراثت کې آیاتونو د وراثت کې الله تعالی په قانون د وراثت کې دی لا اولویت په یو بل باندې ورکړې رشتہ دار چې پر رشتہ دارو کې کم یو ډیر نږدې دی کم لري دی کما قرب دے کم بعید دے کما بعد دے هغه ذکر کړي ان الله بكل شيء عليم پتا کی سره الله تعالی په هر یو چیز باندې علم لرونکي دي صدق الله العظیم ٹھیک شو